من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا مخکې اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم بیان شو و ارسلناک للناس رسولا ته د الله تعالی پیغمبرې نو دې آیات کې استحکام د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت الله تعالی مضبوطی هغه سره په ذکر د اطاعت د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې دا د الله تعالی پیغمبر دی نو په تاسو باندې د دې اطاعت او د دې تابعداري لازم ده ما یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې حکم اومانه د نبی صلی الله علیه وسلم فقد اطاع الله نو د حکم اومانه د الله تعالی خبره اومانه د الله تعالی یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري دا په حقیقت کې تابعداري د الله تعالی ده دا ولی ده ځکه مخکې الله تعالی ویل کنه وارسلناک ته مونږ لېږلی نو خبره د خبره د قاصد هغه خبره د مرسل وي مرسل لیګون کې الله تعالی دی مرسل او قاصد نبی صلی الله علیه وسلم دی نو مې یطیع الرسول چا چې دا قاصد خبره ومنله نو دا داسې ده لکه د الله تعالی خبرې منلې ځکه دا خو لیږلی الله تعالی دی وارسلناک الله وایي ته مونږ لیږلی نو مې یطیع الرسول فقد اطاع الله دویم د دې مطلب دا دی چا چې تابعداري وکړله د نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی تابعداري وکړله ځکه دا پیغمبر چې کوم کار کوي نو وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا دا د الله تعالی په حکم باندې کوي نو دته خو الله تعالی و چې دا ته کوه اوس چې دا پیغمبر کوم یو کار وکړي او ته د هغې اتباع او تابعداري وکړي نو دا داسې ده لکه تا چې د الله تعالی منلي ځکه پیغمبر چې کوم کار کړی و نو هغه ته الله تعالی ویلی و وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا نور پکې هم اقوال شته لرم په سرینو من یطیع الرسول چا چې خبره ومنله د نبی صلی الله علیه وسلم فقد اطاع الله نو د الله تعالی حکم امانه ومن تولى او چا چې مخ وړاو په مار سلنا کالیم حفیظه نو تنه لګلې مون پاغي باندې حفیظن ساتنه کوونکې ذمہ وار ومن تولى دا شرط دی جزار دیر پر حذف ده ومن تولى فاعرض عنه او چا چې چا چې مخ واړاو نو ته ته مخ واړاو ځکه په ما ارسلنا کا دا علت دی را پټی جزا را پر ته ته مخ واړاو بے پروا شته او په دې باندې خپکیږي هم ولی په ما ارسلنا کا زکات ته نه لګلې مونږه علیهم په دې باندې حفیظن ساتنه کوونکې حفیظن حفاظت کوونکی د دیو د عملونو حفیظا حساب کوونکی د دیو د اعمالو ای پیغمبره ته الله تعالی د دې لپاره نه لیږلی چې د خلکو سره د هغوی د اعمالو حساب وکړي او د هغوی د اعمالو حفاظت وکړي د دغه اعمالو د حساب کتاب زیشته دی هغه به سره الله تعالی کوي خو ته صرف د الله تعالی دین بیان ستا سره په قاعده لګه اشاره کا او بیا ته تماشه کا ته صرف مونږ ته خبره اشاره وکا بیا مونږ پوه شو زمون کار پوه شه خو لیکن کله به چې د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه لاړل پا وسېدل نو بیا چې د نبی صلی الله علیه وسلم به ته کومه خبره کړې وه نو د هغې په خلاف باندې به جرګې کولې د هغې په خلاف باندې به جرګې کولې امین عندک سره خوانه بیت طائفه منهم جرګه کوي وړل دیونه غیر الذی سوا د هغه نه تقولو چې ویلی وی تقولو کې دوه احتمالات دي یو قول لهم پسرینو دار چې تقولو صیغه د مخاطب ده او خطاب دی کې نبی صلی الله علیه وسلم ته نو بیت جرګه تیری جرګه کوي یا طائفه وړل منهم د منافقانو نه غیر الذی سوا د هغه نه تقولو چې تاو ته ویلی تاو ته کم امر او نهی کړي نو دا غیر نه مراد د سنت طریقې نه علاوه خلاف خبرې دي کوپر دی شرک دی بدعات دی فسق و فجور دی رسم و رواج دی نو بیا هغه کوي ستا خبره بیا نه مني بلکې خپله کوي کوپر شرک بدعات رسم و رواج فسق و فجور بیا دا کارونه کوي دویم قول لم پسرین داره چې دا تقول صیغه ده مؤنث غایب صیغه ده او ضمیر په کې مخکې طایفتون تراجه ده نو بیا معنا دا شوله پیدا برزو من عند کاله کله چې دی وځي سره خوانه به ته جرګه کوي توای پتون یو ډله امین هم د دیونه غیر الذي سوا د هغې نه تقولو چې هغې به د الله تعالی پیغمبر په مخ کې ویلل د هغې په خلاف باندې جرګه کوي د نبی علیه صلات وسلام په مخ کې باغی څه خبره کوله یقولون طاعتون زمونږ کار چې هغه ستا تابعداري کول دي نو کله چې لاړ شي نو جرګه کوي غیر الذي سوا د هغې نه تقولو چې دغه دا کومه ډله به چې راغلې وه نبي علیه اسلام ته ویل چې کومه خبره کوله چې موږ به ستا تابعداري کوو نو د هغې خلاف به کوي بیا والله یکتب الله تعالی لیکي په واسطه د ملایکو سره ما یبیتون هغه چې دیو جرګې کوي والله یکتبو د لیکلو نه مراد لیکل لی په صحیفو د ملایکو کې په واسطه د ملایکو سره دویم قول لم بصرین داره چې یکتبون مراد نازلول دغه خبرو دي خبر خبر ورکول دی نبی صلی الله علیه وسلم ته په طریقې د وحی سره والله یكتب الله تعالی لیکي په واسطه د ملائکه سره د دیو په صحیفو کې ماجوبیتون هغه چې یو جرګې کوي زم معنا والله یكتب الله تعالی لیکي الله تعالی نازلی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په قران کریم کې ما یبیتون هغه جرګې چې دی کوي په قران کې بیا نازل شول کنه کله چې منافقانو څه کار وکړ نو نبی صلی الله علیه وسلم له الله تعالی خبر ورکړه چې دی منافقانو دا کار کړی دی فاعرض عنهم مخواړه د دیونه او توکل علی الله چې د الله تبارک تعالی شهادت دا څنګه معلومیږي مخکې الله تعالی کفا بالله شهید او پر د الله تعالی گواهی کوونکې ستا پر رسالت باندې دا الله تعالی دا شهادت څنګه معلومیږي چې الله تعالی شهادت کړی دی نو دې دې آیات کې داغي جواب الله تعالی ذکر کړي افلا تدبرون القرآن ایدیو دا خلق سوچ فکر نه کوي په قرآن کریم کې په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې په دې قران کې سوچ وکي د الله تعالی شهادت به ته میلاو شي د الله تعالی گواهی به ته میلاو شي دین معلومیږي کنه د قران کریم نه معلومیږي چې دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی الله تعالی د دې پر رسالت باندې د پیغمبري باندې گواهی کړی ده او په دې کې زجر دی منافقانو ته چې د الله تعالی کتاب تلاوت کوي لیکن پای کې سوچ فکر نه کوي پای باندې ځان نه پوهه کوي دا هم د منافق یو قباحت دی د دې په عبارت کې لک تقدیر دی افلا یتدبرون القرآن سمانه ده یعنی یقرؤونه و یتلونه د قرآن کریم تلاوت کوي او د هغې قرات کوي خو لیکن هغې کې تدبر او سوچ او فکر نه کوي دیو جن حدیث د خوارج کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم د قران کریم به ډیر لولي خو لیکن د مرونه به ښکته نه ورځي سوچ او فکر په هغې باندې نه کوي د هغې په مطلب باندې ځان نه پوهه کوي افلا یتدبرون القرآن آی دیو سوچ او فکر نه کوي په قران کریم کې ولو کان من عند غیر الله کچرته وی د قران کریم د طرف د غیر الله نه لوجدو فيه اختلافا کثیره نو خامخا موندلی به ودیو فيه په دای کې اختلافا کثیره غلطۍ ډېرې ډېر اختلافات او ډېرې غلطیانې په دې کې موجود وې ولې دومره اوږد کتاب لیکل او دویمه خبردار چې په دومره ډېر وخت کې نازلېدل په دریش کاله کې قرآن کریم نازل شوی دی نو په دومره ډېر وخت کې چې یو کتاب لیکل کېږي پای کې خامخا د یو بل سره مخالفت راځي تغییر او تبدیل پکې راځي کذب دروغ پکې راځي خطایی پکې راځي خو لیکن هر کله چې قران کریم کې مخالفت نشته ره کذب دروغ پکې نشته ره خطایی او غلطی پکې نشته ره دا دلیل لري پرې باندې چې دا الله تعالی کتاب دی مفسرین په دې آیات کې لیکلي دي که چاته څه شک شو براغله د قران کریم په واره کې یا پکې یو ځای کې د بل ځای سره اختلاف ومنده نو دا پکې اختلاف شته دی نه خو لیکن دا به د د د علم کمی د د د علم کمی به ده باید دا غټ علما کرامو ته رجوع کی هغه باندې به دا پوه شي افلا تدبرون القرآن خو د قرآن کریم تلاوت کوي خو لیکن پای کې سوچ او فکر نه کوي بعضی مفسرینو معنا کړی دا دیزه کې دا فلا کې دا فای عاطفه ده معطوف له دې لپاره پټ دی آیا شکون فی شهادت الله آیا دیو شک کوي په شهادت د الله تعالی کې نو افلا تدبرون القرآن یو دیو سوچ فکر نه کوي په قرآن کریم کې دی وای د الله تعالی شهادت په کوم ځای کې د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې نو الله تعالی وای دی قرآن کې سوچ او فکر وکړه کنه تا ته معلوم شویه د دې آیات په شرح کې او په وضاحت کې علما کرام یو مسله لیکلې ده هغه مسله دا ده چې د قرآن کریم تلاوت کول بغیر د تدبر او سوچ فکر نه په دې باندې ثواب ملاویږي او کنه بعض علما کرام په دې کې سختی کړې ده په دې باندې ثواب نه ملاویږي ځکه قرآن کریم د تدبر د پاره نازل شوی د دیو جه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دی وای انزل الله القرآن للتدبر وجعله للتلاوه للتلاوه فقط الله تعالی قرآن کریم د تدبر سوچ فکر لپاره نازل کړی دی خو لیکن د خلکو د قرآن کریم نه صرف د تلاوت کتاب جوړ کا صرف د تلاوت مفتاح دار سعاده کې دغه قول ابن قیم رحمت الله علیه شته دویم قول هم پسرینو د په د محدثینو دا دی چې څوک قران کریم لولي تلاوت یې کوي نو په هغې باندې ورته بلکل ثواب میلاوي او هغه د حدیث نه معلومیږي من قرأ حرفا من کتاب الله چا چې د الله تعالی د کتاب نه یو حرف ولوسته نو حرفا من قرأ هلته کې لپاره راغلی نو دته په هغې باندې ثواب میلاویږي او یوه نیکي بیا د دې امت دپاره په لس باندې ده نو الف لام میم دا دېرش نیکۍ شولې دا په حدیث کې راغلی زمونږ استادانو په دې کې تطبیق کاوه حاصل او خلاصه د غیدا ده چې یو انسان د قران کریم تلاوت کوي قرات کوي او صرف په دغه باندې اکتفا غنی چې دا پوره دی تدبر او سوچ فکر ته کې ضرورت نشته ده د دې د الفاظ ما ویلي دي بس دغه زماره لپاره پوره دی نه معنا زده کولو ته ضرورت شته نه مطلب ته نه پیزان پوی کولو ته او نه د دې مطابق زندگی تیرول په تلاوت باندې خو صرف په دغه مطابق زندگی نه تیریږي سوچ لري پیزان نه پوی کړي نو دغه انسان ته په نفس تلاوت باندې ثواب یا نه ملوي او بل انسان هغه دی چې هغه الله تعالی کتاب تلاوت کوي قرات کوي خو لیکن یوازې په هغې باندې اکتفا کول دا یوازې هغه باندې اکتفا نه کوي بلکې دا وایي چې د قرآن کریم معنا او مطلب زده کول د هغې مطابق زندگی تیرول الله تعالی د دغې لپاره رالیږلی او کوشش یې هم د دې لپاره دی لکه یو یو حرف په جماعت کې امام دی مولی صاحب دی د هغې نه درس د قرآن کریم شروع که تلاوت هم ځان لکوي او یو یو حرف یو یو ټکی ترجمه مو سره زده کوي او دا وای چې دا معنا او مطلب باندې ځان پوهه کول لازمی دي نو بیا ته الله تعالی ثواب ورکوي په نفس تلاوت سره هم نور پکې علما کرام تفصیل بیان کړی افلا تدبرون القرآن نه ایدی سوچ فکر نه کوي په قرآن کریم کې ولو کان من عند غیر الله که شرط وی د قرآن کریم د طرف پر غیر الله نه د الله تعالی طرف نه نه بلکې بل چاره طرف نه راغلی لوجدو فيه اختلافا کثیره نو خامخا موندلی به ودیو په هغې کې اختلافا کثیره اختلاف تغییر او تبدیل اختلافا کثیره غلطۍ ډېرې و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولي الامر منهم په دې آیت کې الله تعالی بل قواحت ذکر کوي د منافقانو د هغې سره خبره خورول بغیر د تحقیق نه په روایت کې راغلی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم بکله یو سریه یو تشکیل به اولیګه نو هغه تشکیل به کامیاب شو په دشمن باندې به غالب شو غنیمتونه به راوړل یا به کله هغه ډله مغلوبه شوله دشمنان به پې غالب شول نو پورا اطلاع به نبی صلی الله علیه وسلم ته نه راغلی خو لیکن صرف تشکیل تله ده نو دغه سي د جاسوسان خو پالتو پروپاګاندا خو خوري کنه بغیر د تحقیق نه نو دی منافقانو به خبره خوره کړله مخکې د تحقیق نه الان کې نبی صلی الله علیه وسلم موجود او صحابه کرام به نور رسیدلی نو دی آیات کې الله تعالی په هغه باندې رد کړي نن سبا هم دغه سي ډیر خلک داسې ډیور ریډو آشنا ریډو ناشنا ریډو دا اپ کې پلان او پلان اپ کې دنیا دې کې وای کنه یار وای په خبرونو کې ویل چې پلانی ځای کې طالبانو داس چل کړی دی نو هغه په تور د مفتیانو باندې غني الکه د طالب په باره کې خبر راشي ما تر به تو زر ته خبر او کوم زری په مطلب باندې پوه کم چې دا حال شته دی یا دا نشته دی زمونږ د طرف نه پالتو خبرې کول دا صحیح نه دی نو اول چې کله تحقیق د خبرې نه شوی به تحقیق خبرې خورول درو خورول دیر لپاره چې مجاهدین بدنام شي په خبره باندې یا د مسلمانانو زړونه وزوریږي کله چې تا ته دا اطلاع راشي چې مرګره شي چوي او خبره دروغي نو استاد لته خفګان نه غي کنه نو الله تعالی په دې آیت کې پاغي باندې رد کړي تاسو لږ انتظار وکړئ د عمر میډیا ته انتظار وکي محمد خراسانی خپل دغه ادعا مونږ وایو کنه چې ادعا کړی ده چې کله هم عملیات شوی دي او زمونږ مرګري په شهادت باندې رسیدلی دي یا زخمیان شوی دي اوبه دورس کاروای کې زمونږ یو مرګری زخمی شوی مونږ خبر او کړل چې زمونږ یو مرګری زخمی دی پکې نو څوک چې د چا سره هغه کار متعلقه وي هغه ته رجوع کوي الله تعالی وي هغه هم پوره په تفصيلاتو باندې پوهه کې دا غي نورستو بیا خبره خوره کوي خو لیکن به تحقیق خبره خورول دا کار د منافق دی و اذا جاءهم امر من الامن او کله چې کله چې راشي دی ته خبر من الامن د امن نه او الخوف یا يرنا من الامن او الخوف ازاعو به نو خوره غلره امن نه مراد په دې کې کامیابی او فتح او غنیمت حاصلې دي او د خوف نه مراد د هغه مرګرو مغلوب کېدل دي او دغه سی مرګری په شهادت باندې رسیدل دي دغه تی مراد دی اذا جاهم کله چې راشي دی ته امر یو خبر من الامن د امن نه فتح د غنیمت دی او غلبه ده او ویل خو پیار یری نه شکست دی مرګرو او یا مرګری په شهادت باندې رسیدل دي ازاعو به نو خوري دی واغی لره ولو ردوه کچرت دی ورسولې واپس کړی دا خبر ال رسول نبی صلی الله علیه وسلم ته و الی اولی الامر منهم او خواندانو د پوی ته منهم د دیونه لعلمه الذین یستنبتونه منه نو خامخا پوی شوی به په دغه باندې هغه کسان یستنبتونه منه چې معلومی هغه خبر لره منهم دا غینه یعنی هغه اصل کم خلق چې دی هغه په دې معاملې باندې پوی دی هغه به په خپوی شوی دی وی په بیا هم خپوی کړی وی ولیکن دیو دا کار نه کوي ولو ردوه که رسولی وی دیو که واپس کړی وی دیو دغه حکم او خبر الی رسول نبی صلی الله علیه وسلم ته و الی اولی الامر منهم او خواندانو د پوی ته منهم د دیونه لعلمه الذین خامخا پوی شوی به په خبر باندې آکسان یستنبتونه منهم چې معلومه هغه خبر لره منهم د دیونه نو معنی دار چې چا تشکیل لګل دی خو هغه په زیات پوی دی کنه که زخمی شوی دی هم دغه شوی دی کنه دغه زیات ورغلی یا زخمی که شهید شوی دی خو هم به هغه راوړی که څومره مصرف او خرچه شوی دی نو هم به د هغه نه شوي هغه ټول معلومات هغه ته معلوم دي ولولا فضل الله علیکم ورحمته شرطنه فضل الله تعالی په تاسو باندې رحمت د الله تعالی مفسرین وای ولولا فضل الله علیکم بانزال الكتاب که شرطنه فضل الله تعالی په تاسو باندې پر علی ګلو د کتاب خپل سره ورحمته به ارسال الرسل او رحمت خپل پر علی ګلو د پیغمبر باندې نو رفض الله نه مراد کتاب د الله تعالی دی رحمت نه مراد د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ته مراد دی که چرته دا مهربانی ده باندې الله تعالی نه کړی لتبعتم الشیطان نو تابعداری وکړی وی تاسو ر شیطان الا قلیلا مگر لک کسان به تابعداری د شیطان نه بچی وی لک کسان به بچی وی ولولا فضل الا قلیلا مگر لک کسان د دې لګو کسان نه مراد څوک دي د دین مراد د جاهلیت د زمانه موحدین تی مراد دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د راتللو نمخ کې او د الله تعالی د دین اسلام او د کتاب نه راتللو نمخ کې هغه هم ځان د کوپر او د شرک نه بچ ساتلی عمرو ابن نفیل قیس ابن ساعده او دغه سي زید ابن عمر او ورقه ابن نوفل دا د عیسی علیه صلوات والسلام په دین باندې ټینګ پاتیو د نبی علیه صلوات والسلام د رسالت نه مخکې مخکې نو الله تعالی وایي که تاسو ته مې د پیغمبر نه وی رالیږلی دغسې د الله تعالی د کتاب مې ورته نه وی رالیږلی نو تاسو به ټول د شیطان ملګري وی مګر لږ کسان چې هغه د نبی علیه صلوات والسلام د راتللو نه مخکې په دین اسلام باندې ټینګو د د عیسی علیه السلام په دین باندې ځان ټینګ پاتې کړی او د شیطان نه ځان بچ ساتلی که شرط نه فضل الله تعالی به تاسو باندې به انزال الكتاب په را لګلو د کتاب باندې یت مراد دین اسلام دی ورحمته به ارسال رسول او رحمت د الله تعالی چې هغه را لګل پیغمبرو لتبعتم الشیطان تابعداري به کړی تاسو له شیطان الا قلیلا مگر لګو کسانو چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو مخکې په نو د عیسی علیه السلام په دین باندې هغه بالکل ټینګو د شرک او د کفر او د بيدینۍ نه ځان ساتلو نور اقوال هم شته په دې کې چې دې مطلب سره خدای آسان مطلب دی فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین فقاتل فی سبیل الله دا فا په قاتل کې دا په جواب د پټ شرک کې ده یعنی اذا کان الامر کذالک هر کله چې خبره دغه څه شوله چې مخکې ورته الله تعالی حکم وکړ چې د جهاد دپاره تیاری وکړئ او په جهاد کې منافقان چل ولکئ الله تعالی ورته کتاب راولېږه پیغمبر یې راولېږه نو اذا کان الامر کذالک هر کله چې خبره دغسې شوله نو په قاتل فی سبیل الله جنگ قاتل جنگ کوا فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې لا تکلف الا نفسک ازمواری نشته ری بتاون الا نفسک مگر د خپل ځان وحرج المؤمنین او تیزی ورک مؤمنانو ته ستا په پتا باندې زمواری صرف د خپل ځان ده د خپل ځان زمواری د باندې ده نو ته جهاد ته ورشه ها مؤمنان مسلمانان تم تحریز مؤمنان مسلمانان تم تیزی ورکړي د الله تعالی په دین په باره کې چې جهاد وکړي د الله تعالی په لاره کې وحرز المؤمنین لا تکلف الا نفسک دغه په باره کې راځي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې کله هغه د مرتدینو سره جنگ کاوه اول چې کله مشوره وشوله د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات کېدلو نه وروسته قبایل زیات پکې داسې وي چې هغه مرتد شول هغه بېدینه شول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفه شو جیش اسامه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند په آخري پړاو کې په آخري مرحله کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لېږلی هغه د په لار کې خبر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو هغه واپس راغلل اسامه رضی الله تعالی عنہ په دا وخت کې عمر هم ډیر زیات کم دی شپاړس کاله یا اتلس کاله عمر دی بنا بر اختلاف اقوال د مورخینو نو نبی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مشوره وکړه زیات صحابه کرامو ته وی چې جیش اسامه پاتې کا ځکه په مدینه باندې د حمله کولو اراده ده د دغه مرتدینو نو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل وای دا چرته هم نشي کېدلی چې نبی صلی الله علیه وسلم کم تشکیل لېږلی دی او زه هغه پاتې کمه دا پاتې کېدی نه شو په هغه تشکیل کې نبی صلی الله علیه وسلم د اسامه رضی الله تعالی عنه سره عمر رضی الله تعالی عنه هم لېږلی نو د اسامه رضی الله تعالی عنه په اجازه باندې او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ ته پاتې ک صحابه کرام را جمع کړل و راځي مشوره کو دي مرتدینو په بار کې څه چلو مرتدینو پوره تیاری نیولې چې په مدینه باندې حمله وکړي چونکه په مدینه کې د نبی صلی الله علیه وسلم لاش مبارک هغه موجودو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې وي خطر ډېر زیاته وه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې مرګرو نه مشوره واغستله نو ډیرو صحابه کرام به کې مختلف رایګانې ورکړلې عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی ته څنګه دا قوم سره جګړه کې چې هغه لا اله الا الله وای او کلمه خو وای الان کې د الله تعالی پیغمبر ویل دي چې که څوک کلمه وای دغه سره وجنګ نه کیږي دغه مال او جان دغه محفوظ دی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غوسه شو او یا ته په د کفر په حالت کې جاهلیت په زمانه کې ډیر زیات غیرتی وي اوس ماته بوزدل شولې ته ماته دا خبرې کې وای زماري د الله تعالی په ذات باندې قسمی څوک چې د مونږ او د زکات په میند کې فرق کوي دا دواړه د الله تعالی احکام دي د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې دیو زکات ادا کاوه اوس یې ماته نه ادا کوي زه خلیفه یم د مسلمانانو نو زه به سره بیا هم جنګیږم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه پوره واقعه ذکر کړې ده وی و ان کانوا یصلون الخمسه و یصومون شهر رمضان و یحجون البیت هغه کلمه ویله هغه مرتدینو حجونه کول دغه سی پنځ وخت مونږ کاو د رمضان مبارک روزیم نیولې خو لیکنه دومره خبره وکړه زکات ته نه درکو زکات نه هم انکار نه وکړي وی زکات ورکو خو لیکن تاله نه درکو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل کدیو د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغه پړی چې په هغې باندې د اوښ په تړلی کېږي دا یې نبي علیه صلات وسلام له په زکات کې ورکاوه مال یې رانه کړي زه ورسره بیا هم جنګېږم او دا مسلمانان نه دي که د الله تعالی د یو حکم نه انکار وکړه نو زه ورسره بیا هم جنګېږم او بیا یې صحابه کرامو ته دا ویل وایي که تاسو ټول زما نه مخالفت وکړئ نو لقاتلتهم وحده لا تکلف الا نفسک د دې ځای په وضاحت کې رسدا ویم لا تکلف ذمہواری نشته و تاوان الا نفسک مگر د خپل ځان نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته لقاتلتم وحده یوازې و سره وجنګیږم یا به می شهید کی او دا ویل آیا د الله تعالی په دین کې به نقصان نازی و انا حی زو ژوندې ما د الله یو حکم به ماتیږي او ابوبکر به ژوندې دا زما دغه ایمان نه برداشت کوي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویله وی صحیح ده بس زمونږ سینې الله په دې باندې نوې کلاو کړی ستا سینه چې الله تعالی په څه باندې کلاو کړی بیا ته عمر رضی الله او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دسی ویل لو خالفتنی یمینی لجاهدتها بشمالی که چرته زما که زما د خی لاس هم زما مخالفت وکي په دې کې توره دا نه نیسي نو زه پرې چپ لاس باندې دا توره راواخلم او زه به سره بیا هم وجنګېږم تفسیر بحر المحیط دغه لیکلی او دغه سی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دغه پر وضاحت بیان کړی فقاتل فی سبیل الله جنگ او پلار د الله تعالی کې لا تکلف الا نفسک ذمہواری نشته په تا باندې الا نفسک مگر د خپل ځان وحرج المؤمنین او تیزی ورکا نور مؤمنان مسلمانانو ته نور مو نور مؤمنان مسلمانان ته هم د جنگ تیزی ورکا وحرج المؤمنین نو دې دې کې معنی دا شوله وحرج المؤمنین دا مؤمنان مسلمانان د بې پیدې کارونو نه دغه سي د دنیا د مشغلونه دا غي توجه راواړه جهاد طرف ته تحریز دی کنه دا بیکاره مشغلونه د بې پیدې کارونو نه دا غي تر د توجه راواړه د الله تعالی دین ته وحرج المؤمنین او علما کرام لیکلي دي په دې کې د قتال په سبیل الله په باره کې کوم آیتونه راغلي دي یا احادیث راغلي دي د هغې وضاحت خلکو ته کول د هغې بیان کول د هغې دعوت کول یا په جبې سره یا په قلم سره دغسې تربیت ورکول مؤمنانو مسلمانانو ته دا ټول په دې کې شامل دي وحرج المؤمنین او تیزی ورکه مؤمنان مسلمانانو ته عسل الله ان یکف باس الذین امید ده چې الله تعالی بن کی جنگ د کافرانو والله اشد باسا الله تعالی سخت ده په جنگ کې او اشد تنکیلا او ډیر سخت ده په سزا ورکولو کې عسى الله ان يكف باس الذين كفروا دا دا وعده د الله تعالی تر نه بالکل یقیني ده د نبی صلی الله علیه وسلم سره په هر غزا کې دا تقریبا پوره شوی ده لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة و یوم حنین الله تعالی دا پوره کړی دا وعده که مؤمنان مسلمانان د الله تعالی په لار کې په صحیح طریقې سره جهاد شروع کړي نو الله تعالی به سره په هر ځای کې امداد کوي الله تعالی به سره مرسته کوي والله اشد باسن الله تعالی سخت دی په جنگ کې او اشد تنکیره او سخت دی په سزا ورکولو کې د دې څه مطلب دی الله سخت دی په جنگ کې ای وهو قادر علیهم فی الدنیا والله اشد باسن ابن کثیر رحمت الله علیه دا معنا کړی ده الله تعالی سخت دی په جنگ کې او هو قادر علیهم فی الدنیا دغه الله تعالی قدرت لرونکی په دی باندې په دنیا کې الله تعالی به دا کافران کمزوري کی الله تعالی به تباہ کی هم دغه سیو شو لکنه د مکی بدمعشان الله تعالی تباہ کړل کنه د روس بد بادشان الله تعالی تبا کړل کنه یهود او نصارا د مدینه چې کومو الله تعالی غ تبا کړل بنی قریظه او داسې بنو نذیر دا الله تعالی تبا کړل کنه والله اشد باسن وهو قادر عليهم في الدنيا واشد تنكيلا او الله تعالی سخت سزا ورکون کړي په الاخره په آخرت کې وته الله تعالی سخت سزاګانې ورکي ابن کثیر رحمت الله علیه وی و من یشفع شفاعتا حسنه یکل له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکل له کفل منها وکان الله علی کل شیء مقیتا